دی چی نر دی نو آ غریب بیا ډیره مونده پکی ته چی گرفتاری نو تر چو پوری چی بیا په دی باندې گرفتاری کنا نو دای اغا د سعادت چی کوم شینا دی ترشته وای دای دای حاصل ولای شی د دغه تور سوچی نه نو دا اغا حجاب النفس تا بیا چی کله دا زائل شی دا زائل شی نو گورا بیا یاد ساتو بیا با ډیره مونده دور پرهیز کئ لکه نصاری سړی چی نصار پریدی نو آ چه هغه دبله وینی کنه ادبه هغه لفافه بیا یې خارښ پیدا کیږي نو دا به بیا دونه خیال کوي دا زخمونه یې جوړ شي پټوکی یې ونیسي خو بیا به دونه خیال کوي چې په څه درنه ونه لګي کنه معمولي که ګراشیده کنه وینه پکې تیاره ولاړه وي بیا یې زړه چې سي ویني شي نو ما یو کس ته ورته ویل چې ته ولې کوې کنه ظالمه داسې یوه نه خدای خلاص کړي د یوه مرض نه اوس په بل کې ویلې جي زړه مې زخمونه زخمونه ده نو هغه مقصد دا دی چې پټوکی یې کړی کنه دونه بیا څوک ارامي ورته ګوتې وروړي هغه پټوکی یې څه کړي لرې کړي نو دا پټوکی یې ګوره بیا نیولی دې سره به بیا خیال کوي هغه علامات یې سړي باندې بیا چی پاتې بیا به ډېر خیال ورسره کوي که بیا زر خوږېږي خوږ ځای چی معمولی په څه باندی لګی کنه بیا بهانه غواړی خوږیدلو ته بهر حال نو داسی قسمه دا خو می اسی یو کی درته تطبیق وکه کنه نور په دغه باندې چې کو قیاس کو هر حالت چې په نفس باندې را درومي که جو را درومي که عطش را درومي که شهوت را درومي که محبت او مینه او عشق را درومي دا ټول شیونه چی رادرومی نو دا یو به دی اول به دی دغو شیونو اسبابو ته توجه وسی بیا عین دی هغه استغراق حالت وی او بل بیا چی هغه زایل شی بیا دی هغه نه بعد په زړه باندی ددی اثر چه وی څه نا څه باقی وی نو دی ته چه ورته وایی حجاب النفس دی ته حجاب النفس وایی نو دا حجاب النفس دا معنی ګرځی دی چانا دا معنی ګرځی دی دی فطرت حصول نه او بل حجاب د حجاب الرسم ځنی سړی داسی وی چی هغی کی عقل مندی وی او دی نفسانی او سفلی خواهشاتو نه ټیک ته وی پکی مبتلا خو کله کله بار ورنه وزی نو چی بار ورنه وزی نو په دی سوچ کئی چی یاره بال بچ تی دا څه ورته ګټل مټل دی دا کسی دی نو بیا ایغه چی کوم اوقات فارغ دی میندی نو هغه ټول بیا دی په رسم او خلقو سره په تمدن کی چه کئی صرف کئی چی یاره فلانی ارنه مخکی شو ایغ دوره دنیا وګټله ایغ بنګله جوړه کړه ایغ داسی کپړی اغوستی دی ایغ داسی تجارت وکړ ټول پدی کی چه کی صرف کی او نور یې آخرت ته خیال نی ټول هغه د معاشرې سره ټیم تیری او د معاشرې مقصد دا دی چې تهذیب و تمدن چې کوم هغه وي او ګټه وټه تجارتونه ټول په دې کې د دماغ چې کی صرف کی نو دا حجاب جوړ سی دی حصول دی چانه هغه فطرت نه دیته وای حجاب الرسم دیته چوتای حجاب الرسم دی رسم و رواج حجاب یاره دا کار زه نکړ مونږ رسم و رواج دغسی ده دا کار زه ځکه کوم مونږ رسم و رواج دغسی ده نو دا رسومات چې کوم دی دا حجاب جوړ شي بیا چې کوم بد رسومات دا حجاب جوړ شي د چانه حصول دی فطرت نه او یو حجاب سوء المعرفت وی چی کله بیا انسان کی عقل نور زیات وی نو آ دوره وکی چی دا پته ورته لګی چی نه سړی دی دنیا کی خو دی شیونو دی پاره نه پیدا نه تا یو خالق شتا دی تا رازق شتا مالک شتا دا کسی دی دا خیال چی وی په سوری نو دا خیال چی بیا په سور وی کنه بیا په دی کی دا خلق دوه قسمه شی ځنی داسی چی خالق رازق آقا دا منی خو ورسره څه شرکا مرکا منی یا د خالق رازق مالک بندگانو غوندی یو شی منی نو دی ته بیا حجاب و بد عقیده پیدا شی نو دا بیا معنی جوړ شي د حصول دی فطرت نه ځکه چې بدی عقیده سره اعمال مقبول ندی بلکې کله الټه چوي مضر هم وي او بد عقیده بنیادی جړ لې دې دې سدي چې بد عقیده پیدا کیږي غټي جړ لې دې دې دو دي دوا یا دا خالق په مخلوق باندې قیاس کول یا دا خالق په مخلوق باندې قیاس کول چې دا مخلوق ته څنګه وینې کنه نو مقصد دا دی چی خالق په دی باندی قیاس کړی چی خالق په دغسی مخلوق څنګه اوری وینی کینی خالق ته په دی باندی قیاس کړی چی آ دغسی مونږ غوندی جثه ده او وینی او ګوری دا شیونه نو قیاس الغایب بالشاهد وکی قیاس غیر المحسوس بالمحسوس وکی نو دین څه پیدا شی تشبیه پیدا شی او سره مشبهه ونسی نو دا به دی هغه حصول دی فطرت نه چ جوړ سی معنی جوړ سی الله تعالی خو داسې لوی ذات ته ای بر طرز خیال و قیاس و ګمان و وهم وز هر چی گفت اند و شنیدیم و خوانده ایم دفتر تمام گشت و به پایان رسید و عمر ما همچنا در اول وصف تو مانده ایم آن خو داسې یو لوی ذات ته او ته قیاس پی غایب په چا باندې وکې په شاهد باندې تاسو په دې خبرې پوه او بل بد اعتقادی اله دینه پیدا کیږي چی ته دی الله تعالی صفات په مخلوق کی ووایی یعنی لنډه دا سوله چی دوه شیونو دی وجه نه بد اعتقادی پیدا کیږی چی دی مخلوق صفات په الله تعالی کی ووایی دی نه تشبیه جوړ شی او چی دی الله تعالی صفات په مخلوق کی ووایی دی نه شرک جوړ شی چی الله تعالی صفات په چا کی وای مخلوق کی الله تعالی خالق تا رازق تا ته مخلوق ته خالق او رازق چکی وای نو مخلوق صفات په الله تعالی کی ویل یا الله تعالی صفات په مخلوق کی ویل دا بنیادی جل دی چا دی بد اعتقادی دی او دینا بد عقیدہ چسی پیدا سی یونا تشبیح پیدا سی چی دی مخلوق صفات په خالق خالق کی اوای او چې د خالق صفات په مخلوق کې وای نه دونه پیدا شي شرک پیدا شي نو دا بیا دی هغه حصول دی فطرت نه چی معنی بهر حال غټ دا درې موانع دی دی حصول دی فطرت نه حجاب الطبع چی حجاب النفس وتوای حجاب الرسم او حجاب سئیل معرفت تاسو اوس پدی خبر باندې پوه شو دا کیسه درته کوي وته ګورو باب الحجب المانعه عن ظهور الفطره اعلم ان معظم الحجب ثلاثه فلا یزال مشغولا بها همیشه دی پر انسان په دی احوال طبیعیو سره مشغول وی دی دزړه اس کل حالت یتقدمها توجه النفس الى اسبابها هر حالت چی انسان تعارضی کی اول اول توجه دی نفس رئیسی دین مخ کی اسباب دی دی حالت تا و انقیاد القوا العلمیہ لما يناسبها اقوائی علمیہ آپ مطیع گرزی دی اغا مناسب حالات دی دی حالت و یجتمع معها استغراق النفس فیها او بیا جمع سی دے سرا استغراق تے نفس پدے کہ بیا نفس شو پدے کہ مستغرق درجے کہ استغراق حاصل کی و ذحولها عما سواها او دی ما سوا نه زائل شی او پدغه حالت باندے ټول توجہی و یتخلف عنها بقیت ظلها او دینا بعد که بیا دا حالت ختم شی بیا باقی پاتی شی اغا سوری دی دی و وزر لونها اغا مقصد دا چی رنگ دی اغا اغا خیره دی رنگ دی دی هغه بیا باقی پاتی داسی زر نکیگی یو کس ما ته ورځ راغی دور خواته ناسو نو ما ته وای چې جی تو دم درود رته وکا کنا دم دس یې کنا چې هغه معشوق چې کله وی نه کنا زړه می دس نری نری خوښ شي زړه می داسی نری نری خوږ شي ډیر سخت زړه می په خوږ شاه جسمانه نو هغه بل چې ما سره ناسو آل هغه نه ډیر سوځېدلی او سم ختم نو هغه ورته وایي زه پرېږده مړه تا زړه نری نری خوږ شي او زه چې ووینه ما په زړه باندې سمې د ټیکټر ایوي ایوي ته وایي ټیکټر ایوي په وکړې ښه جي ویتخلف عنها بقیت ظلها ووزر لونها فتمر اوس طالبان نه پوهېږي په دې مخکی اغوال به پیلل په اوس ساده ای فتمر الايام والليالي نو بیا دغه شپې او ورځې تیریږي وهو على ذلك لا يتفرغ لتحصيل غيرها من الكمال او دا سړی بیا دې باوجود بیا تحصیل دی غیر دې شینو نه کمال ته نور فارغ نی بیا بدای څه کمالات حاصل کی دغه بس ځان وتاړه پوه بیا مقصد دا دی چې هغه استاد محترم شعر مې نه ورته ویلی چې دا بیا داسې سخت پی کړی دي که نه چی نوری به بیا خلاص سی خو له دی پی کړو نه به بیا خلاص نشی تار زلفت قید دل را پای بند محکم است نقش تو بر دل بسی از نقش سنگ محکم است دا خو سمی مقصد غټی غټی چه دی رسی دی ای دل اندر هغه چه وتای حافظ شیرازی ای د لندربند زلفش په بند زلفو د محبوب کې له پریشانی نه ژاړم هوښیاره مرغۍ چې کله ونښلي که نه نو بیا تحمل کوي بیا ډېر ځان خوځوي نه نور پکې نښلي بس بس غلی چکی ځان پریوزی کنی چې سونه پړیږي کنه دوره نور پرونو کې د دامونه چکیږي نخلی تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست په الله باندی وی بهرحال بیا دی ګڼ شای تشریح ده خو دا خو می هسی درته وویله ښه جی ورب انسان ارتمتت قدماه فی هذا الوحل او شاہ سوئی چی دیر انسانان داسی ارتمتت قدمه فی حاز الوحل چی قدمون پا دی چکڑ کی سم چوی داخل شوی دی پوری دیر اشعار دی سادی سوئی چی سبتو کی او فتا دا تا وحل چی یو سڑے تر گریبان پوری مقصد داری چی پا چکڑ کی پروتی بیا بس چلو کی غریب پوه شوی استا اوس ما ته بیا دغه منځ کې ناوخته ډېر کم ټیم پاته ده ورب انسان او ډېر انسانان داسې ارتمتت قدماه چې داخل شوي قدمونه دې د فی هذا الوحل په دې چکړ کې فلم یخرج منه طول عمره نو کمزوري کوي غوندې غریب ډېر هغه کوي لاس خپې وهي خو له دې نه وتلی نشي لکه مچ په شهد کې وغورځي غریب ونه وتلی نشي نو شات خوږ وي خو دا له خود زندګی پکې څه کېږي تباه کېږي حالانکه شات ده ته خوند ورکوي خو زندګی یې پکې څه کېږي تباه کېږي نو څوک وایي چې ګړوبی خوږ نه وي خو مقصد چې ډېر وڅټې زړه څه کوي سوځوي ورب انسان غلب علیه حکم الطبع او ډېر انسانان داسې چې حکم د طبیعت په غالب شي عقل نور څه راته وایی زړه می نور څه نه پوهیږم راته ایښی دام نه یی نو بیا مقصد دا دی چې عقل چې کی مغلوب کی او بیا داسی که تی ډیر ملامته کئ او بالکل صرف دغ کار ته متوجه بل کار زړه کول نه غواړي ځکه طاهر یو ځای بل ځای ورته وایي چې ما طاهر د زلفو دام کې مه کې باسه ما طاهر د زلفو دام کې مه کې باسه په دنیا کې زما نور کارونه هم شته بوراګان به چمن پرېږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته شه جي ورپسې شه او چې په سپینه رڼا ورځ د زړونو غلا کړه چې په سپینه رڼا ورځ د زړونو غلا کی خدای تا په ملک کې داسې غلونه هم شته ورب انسان غلب علیه حکم الطبع او مقصد دا چې ډیر انسانان داسې چې په هغه باندې حکم د طبیعت څه غالب شي فخلع رقبته عن رقبة الرسم والعقل نو بیا مقصد دا دی چی هغه دی غړوان دی دی رسم او دی عقل آ دی مرئی نه چی کی درته وباسی یاری ډیر کیسی دی خو زه به کومې کومې درته وکړم بیا مو که کله ګلستان ویله بیا به ان شاء الله پنځم باب کې درته نایاب تشریحات وکړم چې بیا به تاسو ورته ان شاء الله انګوست بدندان یو که خدای خوښه ولم ينزجر بالملامه ها که ډیری ملامتۍ کنه دی مقصد دا دی چی ملامتیا باندی منی کیږی نه ملامتیا باندی منی کیږی نه وهذا الحجاب يسمى بالنفس یا دی حجاب حجاب النفس وائی لكن من تم عقله لیکن اغا سڑای چی کم عقل تام شی وتوفر تيقظه او دو مقصد دا چی بیداری کامل شی یتخطف من اوقاته فرصا نو دی دی خپل اوقات سفلیونا صدا سے اوقات ويستوجب لفيضان علوم اخرى او دا بیا مستوجب گرزی لپاره د فیضان د نورو علومو غیر استیفاء مقتضیات طبع علاوه دی پورا کولو دی مقتضیات طبع نا څه نور پکې ته گنجائش وی ويشتاق الی الکمال النوعی او دا سی انسان بیا مشتاق وی کمال نوعی تا چی د خپل کمالات نوعی یعنی انسان پر چی کوم شینا کمالات تی چی هغه حاصل کی په حسب دی قوتینو سره که قوت عاقله ده که قوت عامله ده قوت علمی او عملی لحاظ سره دی انسان چه کوم کمالات وی دی دی اغا حصول طرف ته هم چه کئی سنا سا توجه کئی بل اغا انسان دا فاذا فتح حدقت بصیرته بیا چه کله دی بصیرت اغا یعنی دی زړه سترګې کلاو کی ابصر فی اول الامر قومه نو دی په اول امر کی خپل قوم ویني خلقو ته ور توجه سی چی مثال دغه سی عاشق سن عشق زائل سی خلقو ته اتر چی نه سړی خلق پسی دی ته پسی خلق دنیا کوم جی ته ورسیدل زر اول دغه شینو ته سوچ سی فی ارتفاقات هغه خلق ته وګوری په ارتفاقاتو کی وزین و مباحات او مقصد دا چا غزیب و زینت کی جامع او فخر شینو کی و فضائل هغه فضیلتونو کی من الفصاحات والصناعات چی خلق کوم کاریگری تا کوم جای ته ورسیدل فصاحتونو کی علمیتونو کی ته پس باندې اخته او زر هغه کار پریږدي او دې رسم طرف ته چسی متوجه شي فوقعت من قلبه بموقع عظیم نو بیا دا شینا د په زړه کې خو ځای ونیسی واستقبلها بعزیمت کاملت و همت قویت اشو عزیمت کامله همت قویه سره دې خبرو چو کی استقبال کی د رسم و رواج وهذا حجاب الرسم و یسمى بالدنیا دې ته حجاب الرسم وتای حجاب الدنیا هم وتای تاسو په پوه شو ومن الناس او ځنه خلق داسی دی من لا یزال مستغرقا فی ذلک الی ان یاتیه الموت چې هغه په دې حجاب الرسم کې غرق وي تر دې چې مرګ پرایسی او دغه په ګټي واټي او خلق سره ځان سمولو کی فتزول تلک الفضائل بیاثرها نو دا چې مرګ پرایسی هر شی وسره لاړ الفضائل خو ختم شې دې دنیا وال لانها لا تتم الا بالبدن والآلات ځکه چې دا حجاب الرسم شینه دا خو بدن او آلات سره تام کیږي چې بدن آلات ختم شو بس ختم فتبقى النفس عارية ليس بها شيء نو نفس عاری پاتسی هیڅ شای ځان سره یو نسی وصار مثله او دغ سړی مثال داسی وګرځیږي کمثل ذی جنت اصابها اعصار لکه هغه باغ وال خاوند چې ورته هغه چې کوم آفت ورسیږي باغ ته هر شای ختم شي نو دا رنګ دی چی مړ شو هر شی ختم سو چی وروره ګټی وټی کړی دی دس ویلری او مقصد موټری موټری هر شی ختم او کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف یا د مثال داسی سی لکه هغه یو سړی چی ډیران دی ایروی جمع کړی دا هوا پرال اس پرین دی نو دا رنګ دغ سړی هر شی ختم سو فاذا كان شديد التنبو فاذا كان شديد التنبو کله چې بيدا سره شديد التنبو وي عظيم الفتنه او شذهين وي استيقن بدليل برهاني نو بیا چه رسم و رواج کی کارونه کئی خو چه دلی عظیم الفطنت وی او ښه ځیرک وی نو دای مقصد دا ده چه بیا په دلیل برهانی سره دا یقین رایسی یا دلیل خطابی سره یا تقلید دی شرع سره دا سوچ وکی چه نه سړیه ان له ربا قاهرا فوق عباده مدبرا امورهم منعما علیهم جمیع النعم داسی یو رب شته ثم خلق فی قلبه میلا الیه و محبتا به بیا د ده په زړه کې میلان او محبت دې ذات طرف ته پیدا شي و اراد التقرب منه او ده ته طرف ته تقرب اراده وکړي چې داسې ذات ته ورنږدېکت پکار ده و رفع الحاجات الیه او ټول حاجتونه هغه نه غواړي و طرح لدیه او د هغه مخ ته وغورځوي ځان چی یا د الله تعالی صفات په مخلوق کی سړی ومنی شرک جوړ سی یا د مخلوق صفات په الله تعالی کی سړی ووایی تشبیه جوړه شی ومعظم الخطأ شیئان او غټ غټ خطا هغه دوه شیونه دی ان یعتقد فی الواجب صفات المخلوق چی په واجب کی سره اعتقاد دی صفات دی مخلوق کی واجب دا سو گنے لکا خلق تشبیح پیدا سی او یعتقد فی المخلوق صفات الواجب یا په مخلوق کی صفات دی واجب چاغه پیر سے علم غیب دا فلانا دا فلانا دا په پسې هغه الله تعالی صفات په مخلوق کې ومني شرک جوړ سي فالاول هو التشبیه اول تشبیه دا ومنشأه او دی منشا قیاس دی غائب دا شاہد بانے والثانی هو الاشراق او دی منشا رویت دی آثار دا خارقو دی مخلوقیننا او دا دی مخلوق دی خالق صفات پا مخلوق کی چی خلق متصور کی دا ولی دا دی مخلوق نزن آثار دا سی صادر چی خلاف عادت سی کرامت یا معجزہ د نبی نه معجزه د اولانو نه کرامت نو هغه خلق دا خیال وکړي چې کدا د خپل کمال ده نو هغه خالق صفات په دې مخلوق کې هم چکه اومني او دې ته سوچ نه کوي چې دا خو الله تعالی د تدا صفت چدا ورکړای ده او دا د دس خپل کمال نه ده دې باندې غریبان نه پويږي نو دوی چې او دا خو خدای چې سکولای شي پیر صاحب چې کی هغه کولای شي تاسو باندې پوښ سجي او د دې منشا چې وي د شرک منشا چې وي رؤیت د آثارو خارقه وي د مخلوقینو نه فیظن انها مضافه الیهم بمعنى الخلق نو دو دا خیالو کې چې دا دغه سړی پیدا کړی دی دا ځان وکي وانها ذاتیتنا دو دا خیالو کې چې دا صفات دو چې دي ذاتی دي حالانکه دا سوچ نه کوي چې دا خو الله الله تعالی ورکړي دي نو شاه صاحب وایی چی ما کومی خبری درته وکړی ته رشتیا ووایه ته سوچ وکړه چی دغه سی دا صحیح خبری می نه درته وکړی مونږ وایو چی صحیح نه چه دی وکړی اصح دی وکړی وینبغی لک او شاه صاحب وایی چی ګوره تا ته مناسب دی چی سترګی به پټای نه ان تستقرئ افراد الانسان چی سره تتبع تالاش دی افراد دی انسان وکا هل ترا من تفاوت فی ما اخبرتک ته په دې کې څه تفاوت فرق میندای چې کومې خبرې ما درته وکړې او د دې متعلق نه یې میندای یا دا خصال دی فطرت نه موانع یا حجاب النفس وی یا حجاب الرسم وی او یا حجاب سوء المعرفت وی لا اظنک تجد ذلک شاہ سوی چی ما دا خیال ندا چی تبا مندہ کے پدے کے تفاوت نبے کی مندہ یقینا بما خبر صحیح منے بل کل انسان و ان کان فی تشریع ما ہر انسان چی کم شریعت سر تعلق وی کبی دین وی کدیندار وی لابد له من اوقات یقینا دو اوقات پزن داسی وی تستغرق فی حجاب الطبع چی دا به په حجاب الطبع کی مصروف وی قلت او کثرت او بله خبره ده چا به ډیر وی او چا به چی وی کم وی و ان لم یزل مباشرا لاعمال رس ټیک ته همیشه دی مباشر دی اعمال رسمیه سره نه خوی با ومن اوقات تستغرق فی حجاب رس زنه اوقات پا دی هر چا دی هر سڑی هر کس ناکس زن اوقات پا داسی چی آب پچا کی مصروفی پا حجاب الرسم کی نئی داسی, داسی خبر نئی پا حجاب الرسم کی مصروفی ایوب النسبقت کئی او دور کئی تستغرق فی حجاب الرسم و یهمه حین اذن التشبه او دا وخت بیا د مقصود چوی تشبه وی چې زه ځان مشابه کو عاقلینو د قوم سره په کلام کې او په زی کې په لباس کې په خلقو کې په معاشره کې په مال و دولت کې بلډینګ کې او دا توجهاتی په دغه کې مصروفی دا کیسټ او همدا شان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي ومن الله توفیق تیرې سال د دل بر نوی بهار سکړ ما د هما جهان خاده بی نگار سکړ ما چې پکې زما ګل روح او ګل فنا وی په دې یو زړګي کې یو جانا زیږي زدا د هر دا خوبانو قطار سکړم د جهاد په زړه تور کو تور زلفو